ای د پاکستان، افغانستان، هندوستان او ایران طاغوتي او مزدور رژیمونو! خبری ګړی خلافت غږ خبری ګړی د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي او د مزدورو غربي او ګوسپالو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي. راځئ رښتیني، کره او پر وخت خبرونه واورئ او ځان له حقایقو خبر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ د اسلامي خلافت د سرخندویانو د جنګیالیو په برید برید ترسره شو په پچیر سیمه کې د پاڅون کوونکو د افغانستان د مرتدو قواوو سره د شریک ایتلاف ماته خوړلې ډله چې کله له سیمې وتښتېده نو له یوه میاشت تیاري وروسته د ایران، روس او پاکستان په وسلو مجهزو ملیشو هڅه وکړه چې د پچیر د قوم په څېر نور قومونه هم وغولوي او د ځان په ملاتړ یې پاڅون ته وهڅوي خو لله الحمد دې مؤمنو ولسونو اوس حق درک کړی او دا قومونه چې د دې بندوباره چرسي ملېشو څخه تر پوزې راغلي، نو په غوڅ ځواب یې ورخلاصه کړه چې موږ نه غواړو چې د الله رب العزت د شرعي نظام او د پاک او عظیم دربار څخه ورته د لا خیر او برکت دعاوې کوي چې فلله الحمد دوی په خپله هوښیارتیا او ځیرکتیا خپلې دنیاوي او اخروي ګټې وژغورلې. له همدې قومونو مایوسه، چرسي او په اخلاقي مفاسدو ککړو جنګیالیو د نورو سیمو جنګیالیو ته د اسلامي نظام په مقابل کې د جګړې بلنه ورکړه، خو لله الحمد له نورو سیمو څخه هم ورسره پاکو او مخلصو مجاهدینو د اسلامي خلافت په وړاندې د جګړې څخه ډډه وکړه او یوازې هغه ناپوهه او جاهله خلک چې د اسلامي شریعت څخه هېڅ ډول اګاهي نه لري او یوازې د خپلو شخصي ګټو او د نورو خود غرضه مشرانو د ګټو لپاره جنګېږي، د دوی غږ ته ځای ورکړي، نو په همدې منظور د اداخېلو په سیمه کې راټول شوي وو. او په ډېر غرور یې په مخابرو کې د پرمختګ او لاسته راوړنو غورې کولې خو خو د مخکې راتلو زړه یې نه شو کولی او د فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي. او د مزدورو غربي او بتپالو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ د اسلامي خلافت د سرښندویانو د وروستیو بریاوو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم د ایران، روس او پاکستان په وسلو د مجهزو جنګیالیو په برید برید ترسره شو په پچیر سیمه کې د پاڅون کوونکو د افغانستان د مرتدو قواوو سره د شریک ایتلاف ماته خوړلې ډله چې کله له سیمې وتښتېده نو له یوه میاشت تیاري وروسته د ایران، روس او پاکستان په وسلو مجهزو ملېشو هڅه وکړه چې د پچیر د قوم په څېر نور قومونه هم وغولوي او د ځان په ملاتړ یې پاڅون ته وهڅوي خو لله الحمد دې مؤمنو ولسونو اوس حق درک کړی او دا قومونه چې د دې بندوباره چرسي ملېشو څخه تر پوزې راغلي، نو په غوڅ ځواب یې ورخلاصه کړه چې موږ نه غواړو چې د الله رب العزت د شرعي نظام او د پاکو، ازادو او سپېڅلو مجاهدینو په وړاندې پاڅون وکړو چې د اسلامي خلافت مجاهدین د دې متدینو قومونو څخه خوښي ښایي او د الله رب العزت د عظیم دربار څخه ورته د لا خیر او برکت دعاوې کوي چې لله الحمد دوی په خپله هوښیارتیا او ځیرکتیا خپلې دنیاوي او اخروي ګټې وژغورلې. له همدې قومونو مایوسه، چرسي او په اخلاقي مفاسدو ککړو جنګیالیو د نورو سیمو جنګیالیو ته د اسلامي نظام په مقابل کې د جګړې بلنه ورکړه، خو لله الحمد له نورو سیمو څخه هم ورسره پاکو او مخلصو مجاهدینو د اسلامي خلافت په وړاندې د جګړې څخه ډډه وکړه او یوازې هغه ناپوهه او جاهله خلک چې د اسلامي شریعت څخه هېڅ ډول اګاهي نه لري او یوازې د خپلو شخصي ګټو او د نورو خود غرضه مشرانو د ګټو لپاره جنګېږي، د دوی غږ ته لبیک ووایي. او لنډه دا چې له یوې میاشتي غورځو پرځو تیاري وروسته د ایران، روس او پاکستان په وسلو او پیسو مجهزو جنګیالیو غوښتل چې په نرۍ اوبو سیمه برید تر سره کړي نو په همدې منظور د ازاخېلو په سیمه کې راټول شوي وو او په ډېر غرور یې په مخابرو کې د پرمختګ او لاسته راوړنو غورې کولې خو خو د مخکې راتلو زړه یې نه شو کولای اخر ورته په نرۍ اوبو سیمه کې د ګوتو په شمېر د اسلامي دولت د تنکیو ظلمو حوصله تمامه شوه د دوی برید ته یې وار ونه کړ بلکې د ازاخېلو په سیمه کې په هغه سلګونو مهارتي جنګیالیو برید تر سره کړ چې د اسلامي اصولو تر څنګ هېڅ ډول اخلاقي او انساني ارزښتونه نه پېژني چې لله الحمد د لوی الله په فضل د څو ساعته جګړې څخه وروسته د پوتین ملېشو له سیمي پښې سپکې کړې، درې تنه یې ووژل شول او یو تن یې ژوندی د اسلامي خلافت د زمرو په لاس کېوت. د اسلامي خلافت عسکر یو ځل بیا د روس، ایران او پاکستان د شریکو ملېشو په لیکو کې په هغه غولېدلیو ځوانانو غږ کوي چې په مختلفو شعارونو دوکه شوي. هېله ده چې د اسلامي نظام په وړاندې د جګړې څخه لاس واخلئ او خپل اخرت مه خرابوئ. او که بیا هم نه پوهېږئ نو الله رب العزت به مو نور هم ذلیله او شرمنده کړي. د یو بل خبر له مخې، تېره ورځ د اسلامي خلافت زمرو د جلال اباد په ښار کې د افغانستان د مرتدې ادارې د ملي امنیت یو لوړ رتبه افسر په رڼا ورځ د ښار په منځ کې په ډزو وواژه. د موصل په ختیځ د التحریر په اطرافو کې په عراقي ځواکونو، یو ماینکاري شوی کور انفجار وکړ چې پېنځه تنه په کې ووژل شول او درې نور یې ټپیان شول. د موصل څخه خبرونه کاږي چې په العذباح غونډیو کې د لښکریانو په یو پاټک کې استشهادي برید ترسره شو او ورسره سم په پوستو یې هم همغږي بریدونه پیل شول چې ګڼو لښکریانو ته په کې مرګ ژوبله اوښتې. د حلب په ریف د الباب ښار په شمال لوېدیځ قاه کلي ته نږدې د ترکیې د فوځ او سوریې په یوزوسون د عملیاتو په مشترکه خونه استشهادي برید تر سره شوی چې د اپوزیسون ګڼو سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د بغداد په الیوسیفیه سیمه کې د اسلامي دولت د جنګیالیو د یو کمین په ترڅ کې پنځه عراقي فوځیان مړه، کم نه کم پنځه ټپیان او درې موټرې یې هم زیانمنې شوې دي. د تلعفر په جنوب لویدیځ عین حصان کلي ته نږدې په دوه استشهادي بریدونو کې شل تنه وطني لښکریان وژل شوي، درې همر ډوله موټر او پنځه نورې موټرې ویجاړې او څلور نورې هم زیانمنې شوې دي. د دمشق په ختیځ د حما سیمې بسیس ته نږدې په یوه کمین کې د سوریې اپوزیسیون اووه وسله وال ووژل شول او څلور موټرې یې ویجاړې شوې. د تلعفر څخه خبرونه زیاتوي چې د ختیځ المحلبیه ښارګوټي کې په وطني لښکریانو د اسلامي دولت د جنګیالیو په یوه برید کې لس تنه لښکریان وژل شوي، دوه کوچار او دوه همرډوله عرادې ویجاړې شوي او په یوه اندازه وسله هم د اسلامي خلافت مجاهدینو ولکه کړې ده. د موصل د ختیځ الانتصار ناحیې څخه خبرونه وايي چې د اسلامي دولت د یو برید په ترڅ کې کم نه کم لس تنه عراقي فوځیان ووژل شول او وروستی خبر دا چې د بغداد د الحیه ښار په اطرافو کې په شیعه زایرینو د یو اتلوال برید په پایله کې چې د بارودي ټرک په واسطه ترسره شو دا هغه عیساې ده چې تل یې په اسلامي شعایرو او انساني ارزښتونو لوبې کړي، دا هغه عیساې ده چې د جهاد او مجاهد نوم یې بدنام کړ، دا هغه عیساې ده چې تل یې د شرق او غرب سره د مسلمانانو په مال، حال او ناموس سوداګري کړې ده، دا هغه عیساې ده چې د قبایلو مؤمنې باعفته مېرمنې یې بېعفته کړې او اوس هم ورسره په زرګونو مسلمانې پېغلې په زندانونو کي پرتې دي او مسلمانو شازلمیو ته د معتصما نارې وهي. دا هغه ایسای ده چې د لال مسجد او حفصه مدرسې په زرګونو پېغلې مسلمانې انجونې یې په امریکایي داړمارو وپلورلې. دا هغه ایسای ده چې د جهاد او مقاومت د سپېڅلي کاروان مخلص مجاهد عرب او عجم مشران یې بربنډ په امریکایانو خرڅ کړل. دا هغه ایسای ده چې په نیپال او فارسوس بمونو یې د مؤمنو قبایلو خټینې کلاګانې لوټې لوټې کړې. دا هغه عیسی دی چې په زرګونو بې ګناه ماشومان، ښځې او سپین ږیري یې په بې رحمۍ ووژل. دا هغه عیسی دی چې په درسته نړۍ کې یې د ظلم، وحشت او بربریت ساری نه موندل کېږي. دا هغه عیسی دی چې د اسلامي امت په بدن یې د ناسور حیثیت غوره کړی دی. دا هغه عیسی دی چې خپل بادارې امریکا ته یې په افغانستان د هوایي بریدونو لپاره هډې ورکړي. دا هغه عیسی دی چې په منځنۍ اسیا کې مېشتو امریکایي یرغلګرو ته تجهیزات او امکانات برابر کړل. دا هغه عیسی دی چې د امریکا د جنګ ماشین یې لا تر اوسه چالان ساتلی دی. دا هغه عیسی دی چې په پاکستان کې یې د عیسویت دعوت ته جواز ورکړی او د هیرامنډوي په شمول یې په سلګونو رنډي خانې د دوی په جواز او خوښه فعالیتونه کوي. دا هغه عیسی دی چې د پیسو او واک لاسته راوړو په هدف په خپله ناموسپلورنه هم صرفه نه کوي. دا هغه عیسه یې دی چې د امارت او لشکري خبیثه په نامه د څڼورو او ږیرورو کافرو مزدورانو په مټ یې د اسلامي مقدساتو جنازې وویستې، اسلامي شعایر یې تر پښو لاندې کړل او په مستقیم او غیر مستقیم شکل اوس هم د سي آی اې اهداف پالي. دا هغه عیسه یې دی چې د امارت په نامه لنډغرو مزدورانو یې د ولس مال، حال او ناموس لوټ کړ. دا هغه عیسه یې دی چې مزدوران یې د فلمي بدماشانو په څېر په ولس کې ګرځي، په پټه او ښکاره مخ لارې شوکوي، او بې ګناه مسلمانان وژني، دا هغه عیسوې وې چې شپرو منونکو یې دلته د درنو شتمنو کورنیو عزتونه لوټ او کورونه ورچور کړل، دا هغه عیسوې وې چې بې عزته جنګیالیو یې د عزت خلک بې عزته کړل او د یو څو روپو لپاره یې اختطاف او سړي تښتونه کاروبار ګرځېدلی دی. دا هغه عیسی دی چې درباري ملایانو یې د شریعت په نامه شرعي احکام تر پښو لاندې کړل. دا هغه عیسی دی چې د امارت په نامه د سفهاو او مشرانو ته یې په خپل هېواد کې بنګلې، دفترونه او موټرې ورکړي. دا هغه عیسی دی چې د واک ته رسېدو او خپلو ګټو د پاللو په هدف یې د امارتي مزدور مشرانو په لارښوونه سلګونه ځوانان بې هدفه قرباني کړل. دا هغه عیسی دی چې د اسلامي خلافت د نبوي منهج د مخنیوي او خپل ځان ساتلو په نیت خپلو امارتي جنګیالیو ته وسلې، مهمات او تجهیزات ورکوي. دا هغه عیسوي دی چې د خلافت په مقابل کې خپل زخمي امارتي جنګیالي په خپلو روغتونونو کې تاداوي کوي. هو، اوس هم تاسې د همدې رزیلې استخباراتي شبکې د ظلمونو، جنایتونو، وحشتونو قربانیان او شاهدان یاست. نو ای زما بې وسه او بې کسه ولسه! منم چې د امارت په نامه د آی اس آی مزدور لنډغر مو په خپلو کورونو کې وژني، منم چې د امارت په نامه د آی اس آی ملېشو په لارو کوڅو کې وشوکولی او په پټه او ښکاره مخ مو لوټي، منم چې د امارت په نامه د آی اس آی تالي څټې څڼور او ږیرور کافر در څخه په زور ډوډۍ خوري، خبر یم چې د دې چرسي، لادینه او په اخلاقي مو فاسدو اخته لوفرانو څخه تر پوزې راغلي یاستئ. نو ای زما محکوم او مظلوم ولسه! تاسو ته د اسلامي خلافت سرښندونکي اتلان دا ډاډ او زېری در کوي چې نور به تاسو د بې وسۍ او بې کسۍ احساس ونه کړئ. ژر ده چې په سرو اسونو سپاره تور بیرغونه په اوږه د خلافت کڼور غازیان د نبوي منهج سره د سپین غره له لمنو در ښکته شي او تاسو ټولو خراسانیانو ته د آی اېس آی او سي آی اې له شر او فتنې څخه نجات در کړي. الهي نظام حاکم کړئ. راځئ چې په شریکه دا مظلوم او محکوم اسلامي امت نور د آی اس آی او سي آی اې له خونړي ګردابه د اسلامي خلافت د نجات ساحل ته را پورې باسو. په ټوله نړۍ د اسلامي خلافت د قیام په خپله سرښندنه د مؤمنو تورسریو په سر د حیا لوپټې خوروي ستا شاعر که د رباب ترنګ کښې خوند ګوري خو زما شاعر د تورو شرنګ کښې ژوند ګوري شنه ګرنېټونه د راسکوپې او شرنګېدونکې چڼې سپین کمربند یو عجیب ډولو سینګار جوړېږي هو ته دې د خپلې لیلا د زلفو تارونه شماره خو زه به د خپل غازي لالي د سنګر په ګردونو د خړو ګرګوتي څڼو جلال او جمال ستایم راځئ د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، سترګورو، قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر یې د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوری له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره. د هرې جمعې په ورځ په ماښامنیو خپرونو کې اورېدل مه هېروئ. دنګو اتلو څڼورو زلمو د خلافت دنګو اتلو څڼورو زلمو نړۍ ته بیا د رب قانون د رب کتاب راوړی هو د تورو او نېزو په پورکیف اشرنګار مینان زلمي د تکبیر د ملکوتي زمزمو او تندریزو نارو په بدرګه څو شېبې د څېړۍ سیوري ته دمه وړي خو دلته هم غافله نه کېني، له دې مورچله هم د خپل تېره قلم غشي د غلیم په ټټر ور ننه باسي او که له یوه لورې په همدې انقلابي ترانو د خپل دښمن زړونه وباسي، خو له بل لورې د کفر په اسارت کې پرتو محکومو ملتونو ته د ازادۍ زېري ورکوي. درنو اورېدونکو! نن هم د خراسان د هسکو غرونو زمري مجاهدین په اغزنو او ګړنګینو لارو خوله خوله د څېړۍ سیوري ته راټول شول. که په هیبتي او ګرګوتي څڼو یې د سنګر ګردونه پراته دي، خو بیا یې هم له نوراني مخونو ښکلاوې او ښایستونه را اوړي. لله الحمد چې د داسې یغي، دنګو، ځوانیو سره اوږه په اوږه مې د قلم او ادب مورچل ګرمه ساتلې. تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وړاندې کوم او په دې تمه یم چې په دغه انقلابي، حماسي او له غورځنګونو او تکبیرونو نه ډکه مشاعره تر پایه تعقیب کړئ، نو په نننۍ مشاعره کې هم راسره ډېر درانه مجاهدین، قلموال، لیکوال راټول شوي دي او له دوی به د دوی شاعري اورو. بې له ځنډه ځو او مشاعره پیل کوو. منم وختونه د وختونو نه انسان بدلوي اول زلمی وم د ښارونو اوس د غرو لېونی وا بخاري صیب نو بس ته دې غرونو لېونتوب کې چې دې څومره جلال او جمال او عظمتونه پټ دي نو هغه د ښار د زلمو هغه رنګونه ورسره نه شي رسېدی واقعا ډېر په زړه پورې بیت و. او ما به خوبونه د غفلت په سره پلنګ کولو. څنګه؟ اعظم صیب هېڅ. ما به خوبونه د غفلت په سره پلنګ کولو، وشوم ملنګ د خړو خاورو سنګرو لېونی. بس بخاري صیب دا د خړو خاورو ملنګۍ ته او دغه د سنګر لېونتوب ته دې نو هغه د سره پلنګ د غفلت خوبونه لوګی لوګی شي، په دې کې چې کوم کیف او سرور دی، په دې باندې نو هغه د سره پلنګ. څنګه عاشق عاشق مې ځان بلل په معنا یې نه پوهېدم په معنا یې پوه شوم وینه غواړي نه شودو لېونی. ماشاءالله ډېر خوندور ډېر په زړه پورې. او ملګري تلل به مې احکار ته زه ب د ډاره نه تلم. ولې؟ عمري ځه ملګري تلل به مې احکار ته زه ب د ډاره نه تلم اوس رانه جوړ شو سم ښکاري د سردرو لېونی او د نکریزو دندسو رنګونه هېر شول رانه. څنګه خوندور دی اوس د نکریزو دنداسو رنګونه هېر شو رانه بسه خو زونک زلمی اوس نه نو. او د نکریزو دندسو رنګونه هېر شول رانه کله مې ولیدل سرو وینو پر هرو لیونی. ماشاالله ډېر خوندور ډېر په زړه پورې ډېر عالي دی. اوس مې کرکټ والیبالو نه نفرت پیدا شو. بخاري دومره زور خو نه و ستا قلم سوکه کې خو درنه جوړ کړلو عظام اوس د شاعرو لېونی خو درنه جوړ کړلو عظام اوس د شاعرو لېونی ډېره مننه. بخاري صاحب نو دا د سنګرونو، تورو غرونو، هیبتي ناوونو او ورسره بیا د انقلابي شعرونو لېونتوب چې دی دا خو یوه الهي لورینه ده چې په چا وشي نو ژوند یې له معنویت او سکون نه واقعا چې ډک شي بس درپېرزو دي نو او الله تعالی دې تر ډېره همداسې د تور ټوپک لوبغاړی او د تېره قلم څښتن لره خوشحاله اوسې ژوندي اوسئ هغه زلمی یم چې میدان مې چا ته نه دی پرېښی په هر ډګر مې ځغلولی دی غلیم تر ګوره اوس نو هم نوبت رسېږي مولوي صاحب اسدالله ته چې خپل خوږ کلام راواړوي مولوي صاحب محترمه تاسو مهرباني وکړئ. زړې سورې ته راغلي مېلمانه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مولوي صاحب ستړي مه شئ مهرباني. السلام ورحمت الله وبرکاته. یو شعر دی ان شاء الله تاسو ته د خوښي وړ وګرځي. دا د شبګیرو هري سترګي څومره قیمتي سترګي دي دا د بروتو په کرخړي سنګري سترګي دي. څنګه ښکلی دی ستا د شبګیر وهلې سترګې قیمتي سترګې دي دا د باروتو په ګرد خړې سنګري سترګې دي ډېر په زړه پورې دی مولوي صیب ډېر خوندور دی. سترګې دې ډکې دي همېش د بې خوبۍ نه غزي سترګې دې ډکې دي همېش د بې خوبۍ نه غزي دا د الله په دین مینې او قبي سترګې دي. والله ډېر ښکلی سترګې دې ډکې دي همېش د بې خوبۍ نه غزي دا د الله په دین مینې او قبي سترګې دي ډېر په زړه پورې. څارې دښمن په هر طرف په هره لاره باندې د. څارې دښمن په هر طرف په هره لاره باندې. څارې دښمن په هر طرف په هره لاره باندې دا د نموس حیا نه ډکې غیرتي سترګې دي په ډرامو او په فلمونو باندې بوختې نه دي. په ډرامو او په فلمونو باندې بوختې نه دي. په ډرامو او په فلمونو باندې بوختې نه دي د جنګ میدان کې رلوې شوي جهادي سترګې دي. ماشاءالله ډېر خوندور بیتونه دي ډېر په زړه پورې دي. په سرو اورونو کې مدام د مینې خیال ساتلی. په سرو اورونو کې مدام د مینې خیال ساتلی. دا د الله په مینې مستې خلیلي سترګې دي. ماشاءالله. دا د ښار په رنګینو او په ښکلا مینې نه دي. دا د ښار په رنګینو او په ښکلا مینې نه دي. تورو غرونو ګړنګونو کې اوسېږي ازمري سترګې دي. چې دهشت او رعب یې خور په ټول جهان دی. چې دهشت او رعب یې خور په ټول جهان دی. چې دهشت او رعب یې خور په ټول جهان دی د خلافت غازي مې ښکلي هیبتي سترګې دي په کاجل او په رانجو د ښایسته نه دي. په کاجل او په رانجو د ښایسته نه دي. تک کې تورې دي ښایسته د قدرتي سترګې دي مازدیګر کې د ګودر څارنې نه کړي. مازدیګر کې د ګودر څارنې نه کړي. په ریدارې دنګې غرو کې غرڅني سترګې دي. مازیګر کې د ګودر څارني نه کړي پیره دارې دنګو غرو کې غرڅني سترګې دي ډېر ښکلی ډېر خوندور کلام و مولوي صیب الله مو قلم همداسې تاند او تېره لره قلم دې وچ مه شه خوشحاله اوسئ اوس نو هم نوبت رسېږي مولوي صیب ابولیث ته چې مولوي صیب ابولیث نو نننۍ مشاعرې ته څه راوړي دي مولوي صیب تاسو هم ستړي مه شئ مهرباني وکړئ تاسو د څېړۍ سوري ته ناست ملګرو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. وي زندګي د ازادۍ غمه ځکه. څنګه؟ زندګي د ازادۍ غمه ځکه. نه د هر چا غلامۍ غمه ځکه. خوږه شینواریزه لهجه ده نو. زندګي د ازادۍ غمه ځکه. نه د هر چا غلامۍ غمه ځکه. مولوي صاحب ډېر خوندور دی مهرباني. او چې اسلام په کوم محل بلډنګ کې نه وي. څنګه چې اسلام په کوم محل بلډنګ کې نه وي. چې اسلام په کوم محل بلډنګ کې نه وي ورنه ژوند بیا د کېږدۍ هغه مزه کا او بعضې خلک دعوتونه په نرمۍ کا. څنګه؟ بعضې خلک دعوتونه په نرمۍ کا خلافت دعوت تېزۍ هغه مزه کا. ماشاءالله. او وایي شیش محل د ژونده مونږ یو راتنګ شوي. شیش محل د ژونده مونږ یو را تنګ شوي نبوي ژوند ساده ګۍ غمزه کا او خلافت چې خپل دښمن ډزو کې ښکېل کا. څنګه څنګه؟ او یې خلافت چې خپل دښمن ډزو کې ښکېل کا نو ضربې یې زېړه کۍ غمزه کا. ماشاءالله او یې خلافت چې خپل دښمن ډزو کې ښکېل کا نو ضربې یې زېړه کۍ غمزه کا او د دې نورو تنظیمو حدود محدود دي. د دې نورو تنظیمو حدود محدود دي خلافت حدود نړۍ غمزکه او د طاغوت د بیرغ لاندې ژوندون تنګ وي د طاغوت د بیرغ لاندې ژوندون تنګ وي او ژوندون دلته خوشالۍ غمزکه او په زلمي باندې سنګر ښایسته ښکارېږي په زلمي باندې سنګر ښایسته ښکارېږي. ډېره مننه وي په زلمي باندې سنګر خسته ښکارېږي او کور کې ناست يې غاړکۍ هغه مزه که. په زلمو باندې سنګر ښايسته ښکارېږي او کور کې ناست يې غاړکۍ هغه مزه که نو دا و مولوي صاحب ابلیس او په هر صورت ډېری د غاړکیو هغه مؤمنې خویندې نو د ډېرو زلمو نه ښې دي رښتیا هم او د ډېری مؤمنو خویندو دعاګانې او ستاینې هم د خلافت د شاه زلمو سره دي که او که اجازه ورته وشي نو اوږه په اوږه به له خپلو مجاهدینو وروڼو سره سنګرونو ته را ووځي. بیا هم مولوي صاحب له تاسې نه یوه نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ، له دغه خوندور کلام نه مو مننه، ژوندي اوسئ. د څېړۍ سیوري ته ناستو ملګرو، تاسو زرقاوي ته غوږ وئ چې د ویښور شعر یې را واورېده، اوس نو هم نوبت رسېږي عبیدالله ته چې عبیدالله څه راوړي، عبیدالله جانه تاسو مهرباني وکړئ. او د کفارو چې لښکر یې ترې یارېږي زمونږ د یو غازي نه. څنګه د کفارو چې لښکر یې ترې یرېږي نن زمونږ د یو غازي نه ډېر ښکلی دی، ډېر په زړه پورې. د کفارو چې لښکر یې ترې یارېږي زمونږ د یو غازي نه نو خراسان کې چې ګورې هر غازي اتل اتل دی او که یې څوک له غوندې بوی کړي بیا یې هغه یو بلبل دی او شهیدانو وروڼو ستاسو خفه نه شئ شهیدانو وروڼو ستاسو خفه نه شئ ستاسو پور مونږ اخیستې له دښمن نه یو په سل دې او که یې څوک له غوندې بوی کړي بیا یې هغه یو بل بل دې او تور بیرغه په سرو وینو کې ولاړ یې تل رپیږه تور بیرغه په سرو وینو کې ولاړ یې تل رپیږه ستا رپان رپان وزرې خو زمونږ د زړو تسل دې او که یې څوک له غوندې بوی کړي بیا یې هغه یو بل بل دې او زه عبیدالله افریدي خو مین په خراسان یم. زه عبیدالله فریدی خو مین په خراسان یم ځکه داسی می لیکلی پری د ننګ نه ډک غزل دی او که یې څوک له ګوندې پوه کړي بیا یې هغه یو بلبل دی. ډېر په زړه پورې عبیدالله فریدي نو ستا د دغه د ننګونو نه د ډک غزل نه یوه نړۍ مننه خوشحاله اوسې او په دې هیله چې په راتلونکو مشاعرو کې هم برخه واخلې ډېر په زړه پورې غزل بیا هم ډېره مننه خوشحاله اوسي. قدرمنو اورېدونکو اوس به نو هم نوبت ورکړو اقبال ته چې اقبال څه راته راوروي اقبال صاحب تاسو مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته مهرباني وکړئ. ان شاء الله ستاسو د خوښې وړ به وګرځي وي ستا په وفا کې که خوندونه شته غمونه هم شته. څنګه ستا په وفا کې که خوندونه شته غمونه هم شته. او بل د ادا کښې څه عجیبه منترونه هم شته. دا ټول جهان که دې په وینو پسې تږی ګرځي. دا ټول جهان دې که په وینو پسې تږی ګرځي. او ستا په ټټر کې د مولا ستر قوتونه هم شته. ماشاءالله دا بیا یو ډېر په زړه پورې بیت دی رښتیا هم بیا یې ووایه ډېر خوندور دی ډېر په زړه پورې. وایي دا ټول جهان که دې په وینو پسې تږی ګرځي ستا په ټټر کې د مولا ستر قوتونه هم شته. او په مستو زلفو دې عجیب عجیب تارونه پېلي او د ستا که حسن ډېر مغرور دی پرې لعلونه هم شته او د مینې زور خو دې په هیڅ ډنګ ماتولی نه شم ځکه په عشق کې دې شبګیر شبګیر خوبونه هم شته او په ښایسته سترګو دې د مینې انځورونه پراته او بل په غوسه کې دې د هیلو امیدونه هم شته. او په نرمو شونډو چې دې وخندل موسکۍ غوندې شوې د زړه په باغ کې د اذغو سره ګلونه هم شته خود به دې ستایم آه اقبال د څېړۍ سیورې لاندې او د غره په کاڼو دې رنګین سو تصویرونه هم. خود به دې ستایم آه اقبال د څېړۍ سیورې لاندې د غره په کاڼو دې رنګین سو تصویرونه هم شته ډېر لوړ دی، ډېر په زړه پورې اقبال صاحب، ډېر خوندور کلام و. اقبال صاحب نو شعر دې رښتیا هم ډېر خوندور او بې تېره ده، وروستی بیت یې ډېر په زړه پورې و، ما ته یې ما ته یې نو یوه صحنه را یاده کړه او هغه دا چې څو ورځې وړاندې په یوه ګړنګینه لار او په داسې یوه لار چې د غره په ډډه کې تېره شوې وه او لاندې ترېنه په خوړ کې سپینې اوبه بهېدلې، ډېره داسې پر منظره لار وه او په دغه تیږو باندې ځای ځای په دې سپینو تیږو باندې د وینو خاپونه جوړ وو او داسې برېښېده چې کوم زخمي په دې لاره تېر شوی دی، بیا هماغه شان و چې زخمي یې تېر شوی و، رښتیا هم خو په دغه سپینو واورو د سرو وینو دغه ګلونه راته یو ناشنا غونده ښکاره شو او داسې یو ناشنا تاثیر یې را باندې وکړ، هملته مې یو څو بیتونه هم ولیکل، خو هغه بیتونه متأسفانه چې اوس رانه ورک دي، خو ستا دغه بیت زه همغې صحنې ته بوتلم، رښتیا هم د سپین غره په دغه ګړنګینو لارو او د سپین غره په دغه هیبتي ناوونو او دښتو کې د اسلامي خلافت د سرښندویانو عسکرو د وینو خاپونه او همداراز د دوی د وینې او د مینې زور دی چې لله الحمد په ټوله نړۍ کې د اسلامي خلافت غورځنګونه روان دي تاسو رښتیا هم همدا زما لیدلې صحنه په خپل دغه بیت کې تصویر کړې وه د غره په کاڼو د رنګین څو تصویرونه هم شته رښتیا هم ډېر په زړه پورې نو په دغه دغه کاڼي به شاهدي وایي د اسلامي خلافت د مجاهدینو د دغه قربانیو او د دغه کړاوونو او زحمتونو او تکلیفونو په دغه بهیر باندې به دوی شاهدي وایي ان شاءالله نو ستاسې نه یوه نړۍ مننه د څېړۍ سوري ته ناستو ملګرو نن مو مشاعرې ته له ډېر لرې ځای نه کامیاب کوثر هم تشریف راوړی دی کامیاب کوثر غږ تاسې اورېدلی دی او شعر یې هم ماشاءالله ډېر ښه هنري شعر لیکي او ډېر له صنایعو او ادبي صنایعو نه ډک شعر یې کوثر صاحب ته خو لومړی ښه راغلاست وایو کامیاب صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. کامیاب صاحب نو ستاسې شعر به نو په. د څېړۍ سیورې مینوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته مهاجر صیب مهرباني وکړئ. ما دا یو شعر راوړی دی. مونږ خلیفه سره بیعت کړی دی مونږ په اسلام باندې غیرت کړی دی او که څومره زور وي استعمال دې کړه نور. که څومره زور وي استعمال یې کړه نور مونږ هم بیا نیت د شهادت کړی دی. څنګه که څومره زور وي استعمال یې کړه نور مونږ هم نیت د شهادت کړی دی یعنې زور دې راباندې نه رسېږي دا مونږ په مرګ بیعتونه کړي دي الحمدالله بیا یې ووایه ډېر خوندور دی. که څومره زور وي استعمال یې کړه نور مونږ هم بیا نیت د شهادت کړی دی. او پرېږدم دې نه غلېمه تا هم دلته پرېږدم دې نه غلېمه تا هم دلته وژنمه تا او امریکا هم دلته او ټوکړې ټوکړې به دې بیا سپو ته چوم. ټوکړې ټوکړې به دې بیا سپو ته چوم نه ت پرېږدومه همېشه هم دلته او دا یا څو ورځې دې مزې وکړه ته څنګه؟ دا یا څو ورځې دې مزې وکړه ته بیا هم په بار مل کې بنګلې وکړه ته او دلته ستا ژوند تېرېدل هم ګران دي او دلته ستا ژوند تېرېدل هم ګران دي په خراسان کې اوسېدل هم ګران دي ځکه اعلان د خلافت شوی دی په تاسو تندر او غضب شوی دی او دا تور بیرغ مې د زمریانو سره او د تور بیرغ مه د زمریانو سره د اسلامي دولت غازیانو سره او مخنیوی نه شي کړای د دغو زلمو مخنیوی نه شي کړای د دغو زلمو کفر یو کېږي رافضیانو سره او مسلمانان یو ځای کېدل په کار دي مسلمانان یو ځای کېدل په کار دي مسلمانان یو ځای کېدل په کار دي د تنظیمونو پرېښودل په کار دي ځکه منهج نبوت پیدا شو اوس د طاغوت هم ړنګول په کار دي ماشاءالله دا بیا ویه. ډېر په زړه پورې عمر حیات صیب ستاسو له دغه احساسیاتي شعر څخه ډېر په زړه پورې عمر حیات صیب ستاسو د دغه احساساتو څخه ډک کلام نه یوه دونه مننه خوشحاله اوسئ بس الله دې همداسې ژوندی او ګړندی لره او الله دې دغه کفر د طاغوتي او کفري مرتدو عسکرو په وړاندې همداسې چاړه تېره لره خوشحاله اوسې ژوندی اوسې او ستاسو د راتلونکو شعرونو په هیله نو اوس هم نوبت رسېږي عمري صاحب ته عمري صاحب وایه که نه څنګه غلی ناست دی ستاسې تازه کلام اورو او وبه ګورو چې تاسو نو د دې وروستیو جګړو نه څه تاثر اخیستی دی، وروستیو فتحو نه، انقلابونو نه او نو تاسو خو ډېری وخت په خطونو کښې استئ او نو چې خبر شوی عمري زخمي دی، چې خبر شوی عمري زخمي، خو الحمدالله عمري په بدن کښې د ټپونو ځای نشته دی، خو لله الحمد هر ځل یې الله تعالی رب العزت حفاظت کوي او هر ځل نو خپل کلام لپاره نوي خواږه راټولوي. او د همدغه جنګونو او جګړو نه د الله رب العزت په لار کښې د دغه غورځو پرځو نه الهام اخلي او غزل ته نوی رنګ ورکوي واه به ورو عمري صاحب غزل عمري صاحب تاسو مهرباني وکړئ د څېړنې سولې ته راغلیو ملګریو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني شعر دی ای زه چې دهشت لرم د هر ظالم څه سر ماتوم زه چې دهشت لرم د هر ظالم څه سر ماتوم زه چې دهشت لرم د هر ظالم سه سر ماتوم خپله سینه کې لکه ډال د بل خنجر ماتوم. ډېر په زړه پورې بیت دی عمري صیب بې ویه ډېر خوندور دی. زه چې دهشت لرم د هر ظالم سه سر ماتوم خپله سینه کې لکه ډال د بل خنجر ماتوم. هر یو مغرور په مغروریت چې تر خپل حده تېر شي هر یو مغرور په مغروریت چې تر خپل حده تېر شي هغه بدبخت بیا په هر حال ګوره ډېر زر ماتوم او په دغه غرو کې که مړ کېږم د اوبو په ارمان څنګه؟ په دغه غرو کې که مړ کېږم د اوبو په ارمان بیا خپله تنده ډېر په قدر په کوثر ماتوم او عمر قبلوم خو دوسي زما ضمیر نه مني. مر قبلوم خو دوشي زما ضمير نه مني ځکه په مينه دځواني تل په سنګر ماتوم. څنګه بیا یې ووایه. مر قبلوم خو دوشي زما ضمير نه مني ځکه په مينه دځواني تل په سنګر ماتوم. او هغه زه نه يم چې د يرې درد پرې خواله نه شم هغه زه نه يم چې د يرې درد پرې خواله نه شم زه خپل تندی د همېشه په سپين ډاګر ماتوم. او اخري هغه وي چې چا چې په سپک نظر کتلي زما خوار ولس ته چا چې په سپک نظر کتلي زما خوار ولس ته ځکه نظر یې عمري په خپل نظر ماتوم ډېره مهرباني. چا چې په سپک نظر کتلي زما خوار ولس ته ځکه نظر یې عمري په خپل نظر ماتوم دا و عمري چې خپل خوندور کلام یې راواورېد خوشحاله اوسئ عمري صیب اوس نو راځئ لاړ به شو او یو څو شېبې به د عبدالله حسان خواږه غږ ته دمه شو او حسان به راوبولو چې د ترنم په ټال مو وځنډوي حسان صاحب تاسو مهرباني وکړئ ما یوه ترانه لیکلې ده هیله ده چې د ټولو اورېدونکو خوښه شي همدې هیله قائد د مؤمنانو د امام د نړۍ امیر المؤمنین امیر المؤمنین ماشاءالله ډېر په زړه پورې ډېر لوړ او ډېر له یو نااشنا انداز او کیفیت نه ډک ښکلې ترانه وه او په دې هیله چې د ملګرو مجاهدینو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي تا ته ستا د اوږده عمر دعا کوو الله مو موفق او بریالي لره خوشحاله اوسئ قدرمنو اورېدونکو تاسو عبدالله حسان ته غوږ وئ او اوس هم نوبت رسېږي استاد فردوس بهار ته بهار صیب هم د خپل تازه کلام سره راغلی دی او ښه تر و تازه راغلی دی بهار صیب ستا د شهادت اوازې خو مې ډېرې خورېږي خو لله الحمد بهار صیب نو دغه دی ښه ژوندی ګړندی او ښه چست او چالاکه دی بهار صیب ستاسې نه ستاسې کلام اورو مهرباني مننه تاسو ټولو ملګرو ته د مینې محبت نه ډک سلامونه او د څېړۍ سیوري اورېدونکو ته سلامونه او نېکې پرځونې وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شعر دی چې که راځي ته له مانه زما ربه. څنګه که راځي ته زمانه زما ربه ډېر ښکلی. که راځي ته له مانه زما ربه تېر یم زه له مال و ځانه زما ربه. ډېر خوندور دی بهار صیب بیا یې ووایه که راځي ته زمانه زما ربه څنګه بیا یې ووایه ډېر خوندور دی. که راځي ته له مانه زما ربه تېر یم زه له مال و ځانه زما ربه. د ګناه پنډونه ډېر راباندې بار دي. څنګه؟ د ګناه پنډونه ډېر راباندې بار دي، خو پرې یمه پښېمانه. زما ربه! که پوره مې دا ارمان شي، نو کامیاب یم. که پوره مې دا ارمان شي، نو کامیاب یم. ډېر ښکلی. که پوره مې دا ارمان شي، نو کامیاب یم. ستا دیدار غواړم له تا نه. زما ربه! زما ربه! او له دوزخ نه مې ساته، خو جنت غواړم. څنګه؟ له دوزخ نه مې ساته خو جنت غواړم ته خو ډېر یې مهربانه زما ربه زما ربه ستا د هېڅ ډول عذاب د ټینګې نه یم ستا د هېڅ ډول عذاب د ټینګې نه یم ستا د هېڅ ډول عذاب د ټینګې نه یم ستا بنده یم ډېر ناتوانه زما ربه او ستا د عفې او کرم په تمه ژوند کړم ستا د عفې او کرم په تمه ژوند کړم. ستا د عفې او کرم په تمه ژوند کوم اخر تله دې له دنیا نه زما ربه اخر تله دې له دنیا نه زما ربه ډېره زیاته مننه جزاک الله ستا د عفې او کرم په تمه ژوند کړم اخر تله دې له دنیا نه زما ربه دا و فردوس بهار چې خپل خوندور کلام یې راواورېد خوشحاله اوسئ بهار صیب الله مو همداسې خوندور او سترګور لره ژوندي اوسئ اوس نو هم نوبت رسېږي همدرد صیب ته چې همدرد صیب خپل خوندور کلام راواروي همدرد صیب تاسو مهرباني وکړئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. وایي د زمرو نه ډک سپین غر دی ای غلیمه د زمرو نه ډک سپین غر دی ای غلیمه او هر یو تېر د خپله سر دی ای غلیمه دا ساتونکي د قرآن او د سنت دي. څنګه دا ساتونکي د قرآن او د سنت دي؟ دا ساتونکي د قرآن او د سنت دي، هر یو ځوان لکه عمر دی ای غلیمه. ماشاءالله. او طایفه یې منصوره او ناجیه ده. څنګه څنګه؟ طایفه یې منصوره او ناجیه ده، د عقاب رایه لښکر دی ای غلیمه. او ټول د حورو عاشقان دي ترې خبر شه. ټول د حورو عاشقان دي ترې خبر شه هر زلمی یې سینه سپر دی ای غلیمه او د سپین غر په مطهره خاوره ګرځي. اها د سپین غر په مطهره خاوره ګرځي. نظام صیب وایي د سپین غر په مطهره خاوره ګرځي او قاتل هر یو ستا د سر دی ای غلیمه او د غلامې زندګۍ سه منافي دي. چا چې کړی له سلطې یې بغاوت دی چا چې کړی له سلطې یې بغاوت دی خوب حرام یې په بستر دی ای غلیمه او ستا په مرګ باندې جنت ته داخلېږي ستا په مرګ باندې جنت ته داخلېږي ځکه لاسو کې خنجر دی ای غلیمه او په ایمان او تقوا دواړو مزین دي ایران او پاکستان عملاء نه دي بغدادي د دوی رهبر دی ای غنیمه. ډېر په زړه پورې همدرد صیب خوشحاله اوسئ او نو راځئ اوس هم ستاسو د انتظار شېبې نورې را لنډوو او ځو د مشاعرې په پای کې محسن صیب رابلو چې محسن صیب نننۍ مشاعرې ته څه راوړي دي محسن صیب تاسو ته سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مهرباني وکړئ تاسو به اورېدونکو ته څه وراوروئ. اول فیضان صاحب ستاسو سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او بیا نو ستاسو د سلام د هرکلۍ نه وروسته د خراسان ټولو مؤمنو پرګنو او متدینو پتمنو ولسونو ملتونو ته دغه تبریکي او مبارکي ورکوو چې الحمدلله یو ځل بیا ستاسو هغه د زړونو ارمان او ارزو او ستاسو د سترګو څار او انتظار پای ته ورسېد او د خیر او خوشحالو سره د الله فضل و احسان او فضل و کرم او مهربانۍ باندې یو ځل بیا د خلافت غږ راډیو اېف اېم بیا فعاله شي انشاءالله او څپې به یې ورځ تر بلې انشاءالله مخ په وړاندې درومي د خیره انشاءالله هم دا شان په دغه کښې اوسئ د خیره او چې څومره هم مینوال دي په کومو ځایونو کښې چې دي هر ځای کښې چې دي او په مینه محبت او په شوق باندې په ډېره تنده باندې لېوالو نو د هغوی د تندې ته ډېر معذرت لرو او بس انشاءالله د آینده لپاره به د الله نه حفاظت غواړو هر قسمه او د باطل په مقابل عکس العمل مهم غبرګون نو په مکه کښې پیدایش د رحمتا للعالمین او ستر لارښود د هدایت او هم شفیع المذنبین او بیا نو دې دنیا ته و راتګ د محمد اخرزمان دې دنیا ته و راتګ د محمد اخرزمان د کفارو په کفري بالاخانو باندې خزان او ټول دینونه او کتابونه شو منسوخ په هغه آن او شو نازل په پاک نبي باندې کتاب عظیم الشان ستر مضبوط او منظم قوي قانون د سپین قرآن او حاکمیت شو د احکامو د الله په ټول جهان او نیست نابود شو په نړۍ کښې ټول باطله معبودان او راګذار پړ مخ نسکور شول سرچپه واړه بتان او شول ذلیله د الله او د نبي ټول دشمنان او تل سرلوړي به په دین او په دنیا وي مؤمنان او ټول سیرت د محمد په هر یو باب لکه افتاب د محد نه تر لحده یې ټول ژوند و انقلاب ډېر خوندور محسن صاحب ډېر لوړ. د محد نه تر لحده یې ټول ژوند و انقلاب نو دا صفا دي فرمایلي زمونږ پاک نبي حضرت چې په ما باندې شوخت ما سلسله د نبوت او هم در ومې رساو تاسو ته مکمل شریعت او ټول امت ته مې پرېښود یو قرآن او بل سنت او زما نه پس به خلافت وي په منهج د نبوت او بیا به پورته خلافت کړي پاک الله په خپل قدرت او بیا قابض به شي دنیا کښې په هر ځای ملوکیت او کړي به لاندې ټوله ځمکه جابریت او بربریت او ملوکیت به هم بیا پورته کړي الله رب العزت او بیا راځي به خلافت علی منهاج النبوت نو په امت کښې قريشي به وي امام المسلمين دا صفا دي فرمايلي رحمة للعالمين په امت کښې قريشي به وي امام المسلمين دا صفا دي فرمايلي رحمة للعالمين او نو پاک نبي د زړه له درده وو همدرد د خپل امت پاک نبي د زړه د درد او همدرد د خپل امت او خیرخواهي د سراسر د پاک نبي هر نصیحت او هر خبره او هر پیغام یې دی رښتینی حقیقت او کلک ایمان مو دی د پاک نبي په هر یو وصیت او دا لوی رحم دی په مونږ د پاک الله رب العزت چې قایم کړو پاک الله زمونږ په ژوند کې خلافت او مونږ په سر سترګو منلی خلافت په صداقت اوس یو کېږي مؤمنان په خلافت کوي بیعت فتح الفتح او محبت او یو وحدت او اخوت او نور ختمېږي په جهان کښې به ژوندون دئ دا د جهالت او نو څوک چې اوس هم د خلافت د حقانیت کوي انکار څوک چې اوس هم د خلافت د حقانیت کوي انکار نو بیا دې ځان کړي ښه مضبوط د پاک الله جنګ ته تیار بیا دې ځان کړي ښه مضبوطو د پاک الله جنګ ته تیار تکبیر الله اکبر تکبیر الله اکبر دولة الاسلام باقیه دولة الاسلام باقیه باقیه محسن صاحب ډېر زیات خوندور کلام ستاسو له دغه ارواپال نظم څخه نړۍ مننه خوشحاله اوسئ قلم مو همداسې له رنګونو او شور او زور څخه ډک اوسه خوشحاله اوسئ نو قدرمنو اورېدونکو تاسو محسن صاحب ته غوږ وئ او همداراز د شیخ جلال الدین غوندې هستۍ قربان قربان شوې، ګټي به دا د پاکو وینو رنګ مقابله په هره معرکه کې موږ په داسې مینه جنګ کړو په هره معرکه کې موږ په داسې مینه جنګ کړو لکه وي چې څنګه شمع او پتنګ مقابله که زور لري غلیمه د سپین غر څوکو ته راشه که زور لري غلیمه د سپین غر څوکو ته راشه چې وکړو لاس په لاس او څنګ په څنګ مقابله غلیمه ستا د توپ، تیرې او ټانګ نه بې پروا دی که وي دي په قلم جواد ملنګ مقابله نو جواد صاحب الله دې خوشحاله لره ژوندی اوسې ستاسو د دایمي قلمي همکارۍ په هیله نو درنو اورېدونکو نننۍ مشاعره همدومره وه د څېړۍ سوري ته ناستو ملګرو په دې تمه چې نننۍ مشاعره مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي راتلونکې اونۍ انشاالله که ژوند و یو ځل بیا به د خپلو څڼورو غازي زلمو سره ستاسو درانه خدمت ته راځو. هغه ملګري چې په نورو سیمو کې دي او غواړي موږ سره خپله شاعري شریکه کړي، نو په نېټ کې زموږ ادرسونه شته دی، د همغې له لارې نه موږ سره په لیکلي شکل، غږیز ډول باندې خپل کلامونه شریکولی شي او همدا راز دلته په خراسان کې کوم مجاهدین ملګري چې دي، ډېری یې په خطونو کې مجاهدین ملګري، ډېره له انقلابونو او حماسو ډکه شاعري کوي، نو له هغو مو هم هیله دا ده چې. موږ سره زموږ په رابطو دلته په خراسان کې ملګرو ته معلومات شته دی چې په څه طریقه موږ سره رابطه کېدای شي نو د همغې لارې نه موږ سره رابطه وکړي او موږ سره خپل تازه کلامونه شریک کړي او یا موږ هڅه کوو چې د جنګ لومړیو لیکو ته خپل ملګري د دوی په شعرونو پسې واستوو په هر صورت که په هر ډول وتوانېدلو د دغه ملګرو نه به هم د دوی انقلابي شاعري راخلو نو د څېړۍ سوري ته ناستو ملګرو راځئ نننۍ مشاعرې ته به د عمري صیب په ترنم پای ورکړو. عمري صیب یو ډېره په زړه پورې ترانه زمزمه کړې ده او. راځئ دا ترانه به یې واورو او په شریکه به یې واورو. نو تاسو د عمري صیب د همدې ترانې سره پرېږدم. ما ته اجازه راکړئ. هر چېر چې یاست سوکاله او خوشاله اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.